تر دغه نصيحت ورسته حاطب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم رساله ورکړه د رسالې تر ویلو وروسته د مقوقس او حاطب رضی الله تعالی عنه په مابین کې سوال او جواب شروع شوه، تاسې ښه ورته متوجه شئ، څونه خوږې خبرې دي. مقوقس چې نصراني و، وویل، موږ یو دین لرو چې هغه نه پرېږدو، مګر خو بیا یې و هغه دین ته پرېږدو چې زموږ تر دین ښه وي. حاطب رضی الله تعالی عنه وویل، موږ دې و دین اسلام ته رابولو، هغه چې د الله جل جلاله د طرفه راغلی دی او په هغه سره نور ادیان باطل شوه، بېشکه چې دغه نبي خلق دعوت کړه چې په خلقو کې پر ده هغه تر ټولو شدید قریش وه او تر ټولو ډېر دښمنان یې یهود وه. او هغه چې وده ته تر ټولو نږدې دي هغه نصارا دي او زما دې قسم وي چې د موسی زېری په عیسی سره نه دی مګر لکه د عیسی زېری په محمد سره یعنې لکه تاسې چې و خلقو ته تر موسی علیه السلام وروسته په عیسی علیه السلام سره زېری ورکوئ موږ و تاسې ته تر عیسی علیه السلام وروسته په محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره زیری درکوو او زموږ ستا دعوتول و قرآن ته داسې دي لکه ته چې د تورات خلق و انجیل ته دعوتوې. هر نبی چې په یو قوم کې پیدا شي هغه ټول قوم د ده امت دی او پر هغه ټول قوم دا لازمه ده چې د ده متابعت وکړي او ته د هغو کسانو څخه یې چې د دغه نبي وخت دې ونیوی نو باید متابعت یې وکړي او موږ تا د مسیح علیه السلام د دین څخه نه منع کوو بلکې په هغه سره دې امر کوو ځکه د هغه په دین او کتاب کې دا راغلي دي چې تر ما وروسته یو نبي راځي چې نوم یې احمد دی او تاسې یې متابعت وکړئ، نو اوس دې زه په هغه دین سره امر کوم چې ته په هغه دین سره یې. د پوښتنو په جمله کې مقوقس دا هم وویل چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او قریشو په مابین کې څه پېښه شوه؟ حاطب رضی الله تعالی عنه وویل، هغو جنګونه ورسره وکړه. مقوقس ویل، نو ولې یې و هغو ته ښرا نه کول؟ څرنګه چې دی نبي دی، دعا او ښرا یې قبلېږي، نو یې ولې د جنګ په عوض و خپل قوم ته ښرا نه کول، چې هغه یې مات کړي وای؟ حاطب رضی الله تعالی عنه وویل، عیسی علیه السلام ولې و خپل قوم ته ښرا نه کول؟ مقوقس چې نصراني او عیسايي وو چپ او بې جوابه شو، ځکه محمد صلی الله علیه و آله وسلم او عیسی علیه السلام دواړه نبیان او رسولان وه، دواړو خپل قوم ته د رحمت او شفقت په سبب ښرا نه کول، بلکې د قوم هدایت یې د الله جل جلاله څخه غوښت. بیا مقوقس وویل، ما د دغه نبي په باره کې فکر وکړ، په داسې شي سره امر نه کوي چې هغه دې د پرېښولو وړ وي او د داسې شي څخه منع نه کوي چې هغه دې د کولو وړ وي. دی نه ګمراه، ساحر، دی او نه درواغجن، کاهن، دی، بلکې په ده کې مې د نبوت علامې ولیدې او زه به نور هم فکر وکړم. بیا یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله د عاج په یوه قطۍ کې کښېښول او هغه یې لاک او مهر کړه او بیا یې د ساتلو دپاره یوې مینځې ته ورکړه. وروسته یې داسې لیکونکی راوغوښتی چې په عربي یې لیکنه کول او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیک په جواب کې یې دغه لیک ولیکی. بسم الله الرحمن الرحیم و محمد ابن عبدالله ته د مقوقس عظیم القبط د طرفه سلام علیک اما بعد ستا لیک مې ووایه هغه شی چې تا لیکلي و او هغه شی چې خلق وربولې په پوه سوم او په دې پوهېدم چې یو نبي پاتې دی او ما دا فکر کاوه چې هغه به په شام کې پیدا شي. ستا د قاصد عزت مې وکړ او تا ته مې دوې جاریې درولېږلې چې دغه دواړې په قبط کې د لوړ مقام خاوندانې دي. قبط یوه لو قبیله او قوم دی چې په مصر کې اوسېده او قبطیان ورته ویل کېږي. او یوه غاتره مې هم په هدیه کې در ولېږل چې پر سپرېږې به، والسلام علیک. تر دغه زیات یې څه نه وه لیکلي او مسلمان هم نه شو. هغه دوې جاریې چې یې رالېږلي وې، یوه ماریه رضی الله تعالی عنها او بله سیرین وه. او هغه غاتره د معاویه رضی الله تعالی عنه تر وخته پاته وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د مقوقس هدیه قبوله کړه. ماریه القبطی رضی الله تعالی عنها چې د اهل مصر څخه وه، باعزته او باشرفه ښځه وه، د جمال او کمال خاونده وه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په نکاح کړه. او ددې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه زوی چې ابراهیم نومېدی پیدا شو او هغه بله جاریه چې سیرین نومېده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وحسان ابن ثابت الانصاري رضی الله تعالی عنه ته ورکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مقوقس په باره کې فرمایي د ایمان نه راوړي ځکه دی بیریدی کدی مسلمان سی روم به د دڅخه پاچهي واخلي نو که د مقوقس سره دغه بیره نه وای ورسره مسلمان سوی بوای ځکه دی پوسو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی دی مګر څرنګه چې د مصر پاچا مقوقس د روم د پاچا قیصر چې نصراني و د حکم تابع او د هغه تر اثر لاندې و، نو ویل که زه مسلمان شم روم به پاچهي راڅخه واخلي. دا د مقوقس قصه او بیان و. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د حبشې و پاچا نجاشي ته لیک ولیکی. چې د دغه نجاشي نوم اصحمه ابن الابجر وو او دغه لیک یې د عمرو ابن امیه الضمري رضی الله تعالی عنه په لاس د هجرت د شپږم کال په اخري میاشت یا د هجرت د اووم کال په اوله میاشت کې ورولېږی. امام طبري رحمه الله د دغه لیک لفظ او عبارت ذکر کړی دی، مګر که د هغه لیک په الفاظو او عبارت کې په دقیق شکل سره وکتل شي، داسې ځینې معلومېږي چې دغه لیک هغه لیک نه دی چې د حدیبیې تر صلحې وروسته ونجاشي ته لېږل شوی دی. بلکې شاید دا د هغه لیک الفاظ یا عبارت وي چې د مکې مکرمې په وختو کې و جعفر رضی الله تعالی عنه او د ده ملګرو ته هغه وخت ورکول شو چې دوی حبشې ته هجرت کاوه ځکه دغه لیک چې امام طبري ذکر کړی دی د هغه په آخر کې د دغو مهاجرینو ذکر په داسې ډول سره راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و نجاشي ته داسې لیکلي دي، ما و تاسې ته زما د اکا زوی جعفر او د ده سره څو نفره مسلمانان در ولېږل، کوم وخت چې دوی و تا ته درسي، عزت یې وکړه او جبروت پرېږده.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 د لیک هغه لفظ او عبارت وو چي امام بیهقي د ابن اسحاق رحمه الله څخه رانقل کړی وو مګر هغه لوی محقق او دانشمن ډاکټر حمید الله د دغه لیک لفظ او عبارت چي په دغه نږدو وختو کي لاسته راوړی دی او د دغه لیک په لاس ته راوړلو کې يې ډېر تکليف او زحمت ګاللی دی او د هغه د حاصلولو د پاره يې د نوي عصر د اکتشافاتو او وسائلو څخه کار اخيستی دی او په خپل هغه کتاب کې چې په اردو ژبه سره دی او د رسول اکرم کې سياسي زندګي په نامه سره يادېږي د دغه ليک عکس يا تصوير هم راوړی دی په هغه کې دغه ليک داسې ليکل شوی دی واشهد ان عيسى ابن مريم روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول الطيبه الحصينه فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق ادم بيده واني ادعو الى الله وحده لا شريك له والموالاه على طاعته وان تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فاني رسول الله واني ادعوك وجنودك الى الله وقد بلغت ونصحت فاقبل نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى اوس نو محترم ډاکټر حميدالله پر دې تاکيد کوي چې دغه د هغه ليک لفظ او عبارت دی چې رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم پس له حديبيې څخه ونجاشي ته ليکلی دی خو که پس له کتلو د هغه دلائلو چې محترم ډاکټر ذکر کړي دي په دې کې هيڅ شک نه پاته کيږي چې هو دغه هغه لفظ او عبارت دی چې رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ونجاشي ته ليکلی دی مګر دا چې دا هغه لیک دی چې پس له حدیبیې لیکل شوی دی، د دغه د اثبات لپاره کوم دلیل نشته او هغه لفظ یا عبارت چې امام بیهقي د ابن اسحاق څخه رانقل کړی دی، هغه د هغو لیکونو سره مشابه دی کوم چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تر حدیبیې وروسته د نصاراوو و پاچهانو او آمرانو ته لېږل. لکه څرنګه چې د دغه وخت په لیکونو کې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د دغه آیات شریف لیکل عادت وو او په هغه لیک کې د اسمهه نوم هم په صراحت سره ذکر شوی دی مګر دغه لفظ او عبارت چې محترم ډاکټر حمید الله ذکر کړی دی ممکن دا د هغه لیک لفظ او عبارت وي چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د اسحمه تر مرګ وروسته د هغه و خلیفته ور لېږلی وي نو ځکه یې په دغه لیک کې د اسحمه نوم هم نه دی ذکر کړی خو بیا هم د دغه ترتیب د پاره کم قطعي دلیل نسته بې له دې څخه چې د دغه رسالو د لفظ او عبارت څخه ځینې داخلي دلایل په لاس راتلای سي وروڼو! معافي غواړم، تاسې پوهېږئ چې ما ولې د دغه لیک د لفظ او عبارت څخه دونه اوږده سلسله جوړه کړه. کېدلای شوای چې دغه موضوع مې په مختصر ډول سره بیان کړې وای، مګر څرنګه چې ما مخکې هم ویلي وه چې دغه فیتې یا کتاب د مختلفو سویو خلق اوري یا مطالعه کوي او هلته داسې طالب علمان شته چې د یوې موضوع پوره څېړنه غواړي، نو ځکه دغه موضوع په دونه تفصیل سره بیان کړه شوه چې د هر چا مراعت شوی وي، تاسې پوهېږئ چې داسې کسان هم شته چې د یوې موضوع د تحقیق دپاره پوره کال یا تر هغه زیات څېړنې کوي او په دغسې بحثو سره د هغو تنده اوبه کېږي. په هر صورت، د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم لیک د عمرو ابن امیه الضمري په واسطه نجاشي ته ورسېدی. نجاشي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک واخیست او پر سترګو یې کښېښاوه، د خپله تخته څخه راکښته شو او پر مځکه کښېنست او د جعفر ابن ابي طالب رضي الله تعالی عنه پر لاس یې ایمان راوړ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیک په جواب کې یې بل لیک ولیکئ چې په داسې ډول سره وو، بسم الله الرحمن الرحیم ومحمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته د نجاشي اصحمه د طرفه سلام علیک یا نبی الله من الله ورحمة الله وبرکاته الله الذي لا اله الا هو اما بعد یا رسول الله ستا هغه لیک و ما ته راورسېدی چې په هغه کې دې د عیسی علیه السلام حال ذکر کړی وو د اسمانو او مځکې په رب مې دې قسم وي چې عیسی علیه السلام تر هغه هیڅ زیات نه دی چې تا ذکر کړی وو، هغه هم داسې دی لکه تا چې فرمایلي وه او موږ په هغه شي پوه شوو چې تا موږ ته رالېږلي وه. یا موږ په هغه شي وپوهېدو چې ته د هغه دپاره موږ ته رالېږل شوی یې او موږ ستا د اکا د زوی او ستا د اصحابو عزت وکړ او زه دا شاهدي ادا کوم چې ته د الله رسول یې صادق او مصدوق یې او ما ستا سره بیعت کړی دی او ستا د اکا د زوی سره مې بیعت وکړ او د ده پر لاس و الله رب العالمین ته تسلیم شوم. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نجاشي څخه دا غوښتي وه چې جعفر رضی الله تعالی عنه او د ده سره په حبشه کې مهاجر مسلمانان ورته راولېږي. نو نجاشي دغه نفر په دوو کښتیو کي د عمر ابن امیه الضمري رضي الله تعالی عنه سره ورته راولېږل. کوم وخت چي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خیبر کي وو دوی ور ورسېده او نجاشي د هجرت د نهم کال د رجب په میاشت کي د تبوک تر غزا وروسته وفات سو. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنازې د غائب لمونځ پر آداء کړ. کوم وخت چې نجاشي رضی الله تعالی عنه وفات شو د ده پر ځای بل پاچا کښېنست او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه ته هم یو بل لیک ور ولېږی خو دا نه ده معلومه چې هغه مسلمان شو که یا دا هغه نجا دا هغه نجاشي رضی الله تعالی عنه چې د اسلام قسم پخواله درته کړې ده مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوهم وار بیا قاصد ور ولېږی چې د ده پر اسلام تاکید وشي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د فارس پاچا و کسرا ته لیک ولېږی چې د دغه لیک د رسولو لپاره یې عبدالله ابن حذافه السهمي خوښ او انتخاب کړ، چې دغه لیک هم ساتل شوی دی، مګر په خپله هغه لیک نه دی موجود، ځکه هغه لیک کسرا څیرې کړ، خو د لیک مضمون یې موجود دی، په دغه وخت کې د فارس د پاچا نوم پرویز وو. چې لقب یې کسرا وو، نو دغه لیک عبدالله ابن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنه یووړئ او هلته یې په خپله و کسرا ته ووایه چې د ترجمان د طرفه ترجمه کېدی او لیک داسې لیکل شوی وو، بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله خو کوم وخت چې لیک فقط دونه ورته وویل شو، من محمد رسول الله الی کسری عظیم فارس، کسرا فورا په قهر شو. لیک لا پوره نه دی ویل شوی، کسرا په غضب شو. په تکبر او غرور سره یې وویل، زما د رعیت څخه یو خوار مریی خپل نوم زما تر نامه د مخه لیکي؟ او وايي من محمد الي کسرا ده باید لیکلي وای الي کسرا من محمد دا غرور او تکبر وو لیک پوره ونه ویل سو چي د قاصد د لاسه څخه یې واخیستی څیري او ټوک ټوک یې کړ کوم وخت چي دغه خبر ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ورسیدی نو یې وفرمایل الله جل جلاله دي د ده پاچهي ور ټوک ټوک کړي. ورونو دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شرع په یاد ولرئ بیا به د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په سیرت کې ووینئ چې د کسرا پاچهي څنګه ټوک ټوک سوه او په څوارلس کال کې یې څوارلس پاچهان مړه رد او بدل سوه اوس نو کسرا د دغه لیک په مقابل کې څه وکړه څرنګه چې بازان د کسرا د طرفه په یمن کې والي و او دا قصه مو مخکې درته کړې ده چې د فارس حکومت څنګه و یمن ته داخل شو او یمن یې د ځان مستعمره وګرځول هغه قصه به مو په یاد وي ان شاء الله نو کسرا و دغه خپل والي ته چې بازان نومېدی لیک ولېږی او په لیک کې یې ورته ولیکل، دغه څوک چې په حجاز کې پیدا شوی دی او د نبوت دعوه کوي، ستا د طرفه څخه یو دوه قوي نفر ور ولېږه چې ما ته یې راولي. بازان هم د خپلو نفرو څخه دوه نفره اختیار کړه او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته یې د یوه لیکه سره ور ولېږل چې په هغه لیک کې یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کاوه چې د دغه دوو نفرو سره ما ته راسه چې و کسرا ته دې ور ولېږم. دغه دوه نفره مدینې منورې ته ورسېده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او ویل شاهین شاه یعنی د پاچهانو پاچا کسرا بازان ته امر وکړي چې تا ته یو څوک درولېږي او تا کسرا ته ورولي او باذان موږ ته تا او باذان موږ تا ته راولېږلو چې راسره ولاړ شې، نو اوس ته باذان ته تسلیم شه چې هغه دې بیا کسرا ته ولېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تبسم وکړ او ویې فرمایل، تاسې اوس ولاړ شئ استراحت وکړئ او سبا بیا ما ته راشئ چې ستاسې د غوښتنې جواب درته ووایم. وروڼو د فارس ټولو خلقو و کسرا ته رب وایه او دا یې عقیده وه چې د کسرا په کورنۍ کې الهي نسب سته العیاذ بالله نو خود و کسرا ته یې رب ویل او رب یې باله سبا چې هغه دوه نفره د جواب اوریدلو دپاره رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته ورغله رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ورته وویل با ځان ته ووایاست چې زما رب نن شپه چې د شپې اووه ساعته تېر شوي وه ستا رب کسرا وواژه. ابن سعد رحمه الله وايي دغه شپه د سې شنبې شپه وه او د هجرت د اووم کال د جمادی الاول یوولسم تاریخ و. او په دغه شپه الله عز وجل د کسرا زوی چې شیرویه نومېدی پر کسرا مسلط کړ او خپل پلار یې ووژی. هغه نفر وویل، ته پوهېږې چې ته څه وایې؟ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، هو، زما د طرفه بازان ته ووایاست چې نن شپه ستا رب پرویز زما د رب په اراده د هغه د زوی شیرویه د طرفه ووژل شو. د بازان نفرو وویل چې هغه نن شپه وژل شوی وي نو تا ته خبر څنګه راغلی؟ د فارس څخه تر دغه ځایه په یوه میاشت خبر را رسیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه الله جل جلاله خبر کړم هغه ویل ستا دغه جواب دی آیا دغه شی و پاچا ته ولیکو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو زما جواب دغه دی او بازان ته دغه خبر وروړي او ورته وایست چې زما دین او سلطه به تر هغه ځای ورسیږي چې د کسرا پاچهي رسیدلې ده او ورته ووایاست، که مسلمان شوې، دغه چې ستا تر لاس لاندې دي، دغه به درکړم او پر دغه خپل قوم به دې پاچا پرېږدم. نفر هم بېرته یمن ته ولاړه او بازان ته یې دغه خبر ووایه. بازان په تعجب کې شو. چې دا څنګه جواب دی او تر دغه وخته ویمن ته د پرویز د وژل کېدو خبر نه و رارسېدلی. بازان ویل، دغه خبر یې په کومه شپه تاسې ته ووایه؟ دوی هغه شپه ور وښوول. بازان ویل، تر هغو به انتظار کوو چې موږ ته څه خبر رارسېږي. خو واقعا هم په دغه وختو کې چې د کسرا لښکرو د قیصر په مقابل کې بده ماته خوړلې وه، هلته په پارس کې د کسرا پر ضد د خپلې کورنۍ د طرفه څخه یو لوی انقلاب شروع شوی و، څو په دغه شپه چې د سې شنبې شپه وه او د هجرت د اووم کال د جمادی الاول یوولسمه وه، د کسرا زوی شیرویه خپل پلار وواژه. او پاچهي یې پر خپل نامه اعلان کړه. پس له لږو شپو څخه و یمن ته د شیرویه د طرفه لیک را ورسېدی چې و بازان ته یې د خپل پلار د وژلو سبب او تاریخ لیکلی و او دا یې هم ورته لیکلي وه چې هغه څوک چې د هغه په باره کې زما پلار لیک در لېږلی و په هغه اوس کار مه لرئ تر څو زما امر در رسېږي. یعنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موضوع تر امر ثانی پورې معطله که او دا هغه شپه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلي و چې نن شپه دلته نو بازان وویل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله باذان مسلمان سو او هغه فارسیان چي په یمن کي د باذان سره وه هغه هم مسلمانان سوه. په دغه ورځ باذان اعلان وکړ چي موږ د فارس په عوض د مدینې منورې د حکم تابع یو. نو یمن د مسلمانانو د امر تابع سو. دا هغه معلومات وه چي اسلام څنګه ویمن ته داخل سو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د علا ابن الحضرمي رضی الله تعالی عنه په لاس و منذر ابن ساوي ته چې د بحرین امیر او پاچا وو لیک ورولېږي چې په هغه لیک یې و اسلام ته دعوت اوه ورونو هغه وخت بحرین یوازې دغه اوسنۍ بحرین نه وو بلکې موجوده بحرین او د احسا یا احساء ټوله منطقه پکښې داخله وه، دغه ټوله منطقې ته بحرین ویل کیده. دغه لیک هم د تاریخ په کتابو کې موجود دی، لفظ او عبارت یې هغه د کسرا د لیک سره یو شی دی، څرنګه چې منذر ابن ساوی عاقل او هوښیار سړی وو نو یې د علاء ابن الحضرمي رضی الله تعالی عنه څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې ډېرې پوښتنې وکړې او علاء هم پوره جوابونه ورته وویل حتی د نجاشي په اسلام یې خبر کړ د بازان د اسلام حال یې ورته ووایه او هغه نورې لوی لوی قبیلې چې اسلام ته داخلې شوې وې لکه خزاعه او داسې نورې د هغو په اسلام یې خبر کړ او ویل اسلام په ټوله جزیرة العرب کې نشر شوی دی دلته نو د منذر ابن ساوي و زړه ته اسلام داخل شو او د بحرین پاچا هم مسلمان شو بیا یې خپل قوم هم و اسلام ته دعوت کړ ځینې یې مسلمانان شوه او ځینو یې اسلام رد کړ نو منذر رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ولیکل اما بعد یا رسول الله ما ستا لیک د بحرین و اهل ته ووایه ځینو یې اسلام خوښ کړي او پکې داخل سو او ځینو رد کړي څرنګه چې زما په مځکه کې يهود او مجوس ستا د هغو په باره کې ستا امر راته بیان که چې هغه سي ورسره وکم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورته ولیکل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى منذر ابن ثاوي سلام عليك فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد زه الله عز وجل در پیادوم او هر هغه څوک چې نصیحت کوي په حقیقت کې هغه خپل ځان ته نصیحت کوي یعنی ګټه یې وده ته رسیږي او هر هغه څوک چې زما د قاصد اطاعت کوي او د دوی د امر متابعت کوي هغه زما اطاعت او متابعت کوي که چا و دوی ته نصیحت وکي هغه ما ته نصیحت وکي او زما قاصدانو ته په خیر سره یادولې او زه وتا ته ستا د قوم شفاعت کوم و مسلمانانو ته هغه څه ور پرېږده چې دوی پر هغه اسلام راوړی دی، که ګناه کاران د ګنهو څخه توبه وباسې توبه یې قبوله که، او ته چې تر کومه وخته پورې د اصلاح کارونه کوې موږ تا د خپله کاره څخه نه معزوله کوو، او هر هغه څوک چې پر یهودیت او مجوسیت پاته وي پر هغو جزیه کښېږده. اوس نو د بحرین هغه کسان چې و اسلام ته نه شوه داخل پر خپل یهودیت او مجوسیت پاته شوه، د بحرین پاچا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر پر هغو جزیه کښېښوول. په دې ډول سره بحرین او د هغه شاوخوا د اسلام د امر تابع شوه. دغه د حدیبیه د صلح په موده کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم شاوخوا ته پرله پسې لیکونه لیږل او خلق یې د یوه الله جل جلاله و عبادت او د اسلام دین ته دعوتول. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مهاجر ابن امیه المخزومي رضی الله تعالی عنه په لاس د یمن پاچا و حارث الحمیري ته لیک ورولېږی چې دغه حارث د یمن د یو څه حصې پاچا و ځکه یمن په هغه وخت کې هم پر دوې حصې وېشل شوی و چې یوه حصه یې د فارسیانو په لاس کې و چې بازان یې آمر او پاچا و او بیا مسلمان سو او یو څه حصه یې د دغه حارث تر امر لاندې وه، خو حارث ته د لیک په رسېدو سره ډېر قهر او غضب ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعوت یې نه کړ قبول. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سلیط ابن عمرو العمري رضی الله تعالی عنه په لاس یو لیک وحوزه ابن علي حنفي ته ولېږی چې د یمامې مشر او پاچا و. یمامه د جزیرة العرب په مابین کې ده او دلته د بنو حنیفه قبیله اوسېده چې دغه قبیله په جزیرة العرب کې هغه ډېره لو قبیله وه او د دغه قبیلې مشر او رئیس حوزه ابن علي و. حوزه سل زره جنګي نفر درلوده. نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و دغه حوزه ته لیک ور ولېږی چی داسی یې ورته لیکلی وه، بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الی حوزه ابن علی سلام علی من اتبع الهدی واعلم ان دینی سیظهر الی منتهی الخف والحافر فاسلم تسلم واجعل لک ما تحت یدیک، سلیط رضی الله تعالی عنه چې دغه لیک وحوزه ته وروړی، حوزه ته معلومه وه چې اسلام ورځ په ورځ غالبه کیږي، نشریږي او ډیریږي، نو یې د سلیط ابن عمر رضی الله تعالی عنه ښه هرکلی وکړ او د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د لیک په جواب کې یې لیک ولیکه چې هغه داسې و، دا څونه ښه او ښایسته دین دی چې ته خلق وردعوتوې، او عربو ته هم زما مقام او درجه ور معلوم دي نو ته ماته په امر کي يو څه حصه راکه چي زه دي متابعت وکم او سليط رضي الله تعالی عنه ته يې هم ښه لباس او هديه ورکړې سليط رضي الله تعالی عنه هم ټول شيان و رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم ته وروړه او د خپل سفر په حال يې خبر کړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د حوزه لیک ووایه نو یې وفرمایل چې د مځکې یوه ټوټه راڅخه وغواړي ور به نه کم دی او هر هغه څه چې د ده په لاس کې دي نیستي دي سي کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مکه مکرمه د فتح څخه راغلی جبرئیل علیه السلام خبر ورته راوړي چې حوزه مرسو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل، مګر یمامه په هغه کې به یو کذاب پیدا شي چې د نبوت دعوه به کوي او تر ما وروسته وژل کیږي. یوه د اصحاب کرامو څخه وویل، یا رسول الله څوک به یې وژني؟ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، ته او ستا ملګري. چې داسې هم وسوه، په یمامه کې مسیلمة الکذاب پیدا سو او د ابوبکر صدیق رغدی الله تعالی عنه په خلافت کې د مسلمانانو په لاس ووژل سو، نو حوزه د یمامې پاچا د دنیا طمع وکړه، د ده د اسلام قبلول د صدق او ایمان په سبب نه وه، بلکې طمع پکښې پیدا سوه، ده لیده چې اسلام نشریږي، نو یې دا امید پیدا سو چې پر مسلمانانو خلیفه وي. خو نتیجه یې هغه شوه. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمان و پاچا ته د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه په لاس لیک ولېږی. د عمان دوه پاچاهان وه چې دواړه وروڼه وه، یو جیفر او بل عبد نومېدی. چې د جلندي زامن وه. دواړه ورونه په شراکت د عمان پاچهان او رئیسان وه. چې هغه لیک داسې لیکل سوی وو بسم الله الرحمن الرحیم من محمد ابن عبد الله الى جیفر وليتكما وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل وخيل تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما یعنی زه تاسی دواړه و اسلام ته رابولم مسلمانان سی چی سالم پاته سی زه و ټولو خلقو ته رسول الله یم چی ژوندی انسانان د الله جل جلاله څخه وبیروم او پر کافرانو باندی قول د عذاب حق او صادق سی که تاسې په اسلام سره اقرار وکړئ تاسې به پر خپله پاچهي پرېږدم او که مو د اسلام څخه انکار وکړئ ستاسې پاچهي زائلېدونکې ده. اسان به ستاسې مځکه تر پښو لاندې کړي او زما نبوت به ستاسې پر ملک ښکاره او غالب شي. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه لیک د رسولو لپاره عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه اختیار کړ. اوس نو د مدینې منورې څخه تر عمان پورې ډیره زیاته لار ده خاصتا چې په لار کې هغه ربع خالي هم شته چې وچ دشت دی. نو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه مستقیم عمان ته نه ولاړی اول و احساء ته ولاړی چې بحرین دی او بیا د هغه ځای څخه پر خلیج ورهي سو څو عمان ته ور ورسیدی نور قاصدانو چې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیک واخیستی مستقیم به هغه پاچا ته ورغله مګر عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه چې ډېر هوښیار او ذکي سړی و، داسې یې ونه کړه، بلکې څو ورځې یې په عمان کې تېرې کړې او پاچا ته نه ورغلی، د دغه دوو پاچاهانو د حالاتو او خویو پوښتنه کوي، د طبیعت او اخلاقو پوښتنه یې کوي، څه شي یې خوښ، څه شي یې ناخوښ دي، د څه شي څخه بېرېږي او په څه شي خوشحاله کېږي. څو په پوره تفصیل سره یې د دوی معلومات ځان ته حاصل کړي او دا یې هم وسنجول چې په کومه طریقه سره به دوی اسلام ته دعوتوم، دا معلومات یې هم وکړه چې په دوی دوو وروڼو کې کوم یو حلیم او نرم دی چې ژر نه په قهر کیږي، نو دا ورته معلومه شوه چې کشر ورور چې عبد نومیږي تر جعفر پوست او حلیم سړی دی، نو یې د عبد د ملاقات غوښتنه وکړه. اوس به قصه په خپله و عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ته پرېږدو. عمرو رضی الله تعالی عنه وايي، د مدينې منورې څخه ووتم څو و عمان ته ورسېدم نو مې هلته د عبد د ملاقات اراده وکړه ځکه په دوو وروڼو کې دی حليم او د پاسته طبيعت خاوند و نو ورغلم او ورته ومې ويل چې زه تا او ستا ورور ته د رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قاصد يم عبد ویل، زما ورور په عمر تر ما ډېر او په پاچهي کې تر ما د مخه دی. زه به دې و هغه ته ورولم چې دغه ستا راوړی لیک ووایي. او بیا یې راته وویل، ته و چه شي ته موږ دعوتوې؟ ما ویل، زما دعوت و الله وحده لاشریک له ته دی. بې له الله به بل د هر شي عبادت پرېږدئ او دا شاهدي به ادا کوئ چې محمد د الله بنده او رسول دی، صلی الله علیه وآله وسلم. عبد ویل، یا عمر! ته د خپل قوم د یوه سردار زوی یې، ستا پلار څه وکړه؟ موږ د هغه متابعت کو ما ویل هغه مړ سو او پر محمد صلی الله علیه و وسلم یې ایمان نه راوړی او زما دا خوښه وه چې کش کې مسلمان سوی وای او د محمد صلی الله علیه و وسلم تصدیق یې کړی وای او زه هم تر ډیره وخت د د پر رایه وم څو الله جل جلاله و اسلام ته هدایت کړم عبد ویل، د کومه وخته څخه دې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم متابعت اختیار کړی دی؟ ما ویل، د دغه نږدې وختو څخه. عبد ویل، چیرې مسلمان شوې؟ ما ویل، د نجاشي سره. او د نجاشي د اسلام قصه مې هم ورته وکړه. چې هغه هم مسلمان شوی دی، عبد ویل، نو د هغه قوم څه ورسره وکړه او د ده پاچهي څنګه شوه؟ ما ویل، هغو قبول کړئ او د ده متابعت یې وکړئ. عبد ویل، رهبان او اساقفه هم د نجاشي متابعت وکړئ؟ ما ویل، هو. عبد ویل، یا عمر! پر خپلو خبرو دې پام کوه، په سړي کې بل داسې بد او رسوا کوونکی خوی نشته لکه درواغ. ما ویل، نه ما درواغ ویلي دي او نه زموږ په دین کې درواغ حلال دي. بیا عبد وویل، زما په خیال چې هرقل د نجاشي په اسلام نه دی خبر شوی. ما ویل، یا، بلکې هرقل د نجاشي په اسلام خبر شو. عبد ویل، ته څه پوه او خبر شوې چې هرقل د نجاشي په اسلام خبر شو؟ ما ویل، نجاشي و هرقل ته د کاله یو څه ورکول. کوم وخت چې نجاشي مسلمان شو او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق یې وکړ نو یې وویل، یا والله! که هرقل د کاله یو درهم راڅخه وغواړي هم بې ور نه کړم. و هرقل ته دغه د نجاشي خبره ورسېده او د هرقل ورور نیاق و هرقل ته وویل، آیا ته هغه ستا مریی پرېږدې چې و تاته اوس هغه کلنی چې و تاته اوس هغه کلنی مصرف نه درکوي او بې له ستا د دینه یې بل نوی دین اختیار کړی دی. هرقل ورته وویل، یو سړی و، یو دین یې خوښ شو او هغه یې د ځان لپاره اختیار کړ، نو زه څه په وکړم؟ او په والله که زه پر خپله پاچهي نه بېرېدلای، ما به هم داسې کړي وای، لکه ده چې وکړه. عبد ویل، پام دې سته چې ته څه وایې؟ ما ویل، په والله رښتیا درته وایم. عبد ویل، ښه دا راته ووایه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم خلق په څه شي امر کوي او د څه شي څخه یې منع کوي؟ ما ویل، د الله جل جلاله په طاعت یې امر کوي او د هغه د معصیت او نافرمانۍ څخه یې منع کوي. په نیکي او صله رحمي یې امر کوي، د ظلم او تجاوز، د زنا او شرابو، د بتانو او د صلیب د عبادت څخه یې منع کوي. عبد ویل، دغه د ده دعوت څونه ښه دعوت دی! که زما ورور زما سره موافقه وکړي، موږ به دواړه وده ته ورشو، پر ده به ایمان راوړو او تصدیق بې وکړو. مګر زما ورور پر خپله پاچهي بېرېږي، وايي، پاچهي به مې د لاسه ووځي. او زه به دغسې پاته سم ما ورته وویل که دې ورور اسلام قبول کړي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پر خپل قوم پاچا پرېږدي چې د اغنیاو څخه به زکات او صدقه اخلي او پر فقیرانو بې وېشي عبد ویل، دا خو ډېر ښه کار دی، مګر صدقه چې شي ده؟ ما په مالو کې د اسلام په هغه فرض شوي زکات خبر کړ، تر څو چې د اوښانو و زکات ته راورسېدم. عبد ویل، یا عمر! آیا زموږ څخه هغه حیوانات هم اخیستل کېږي چې دښتي درختې خوري او اوبه څښي؟ ما ویل، هو! ده ویل والله زه فکر نه کوم چې زموږ قوم دې د دغه کار اطاعت وکړي. عمر رضی الله تعالی عنه وايي، زه څو ورځې دالته ورته پاته شوم او ده زما ټولې خبرې وخپل ورور ته ورسولې، څوورور یې جعفر زه یوه ورځ ور وغوښتم او زه هم ورغلم، په دروازه کې دروازه وانانو تر اوږو ونیولم، ویل چیرې ځې؟ جعفر ویل، پرېږدئ. هغو پرېښولم. زه د ده و مجلس ته ورغلم، غواړم چې کښېنم. حاضرباشانو و ناستې ته نه پرېښوولم. ما و جعفر ته وکتل. ده ویل، خپل حاجت دې ووایه. ما هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مهر شوی لیک ورکړ. جعفر يې مهر خلاص کړ او ليک يې تر آخره ووايه، بيا يې ليک و خپل ورور عبد ته ورکړ، هغه هم ليک ووايه، مګر ما وليد چې ورور يې تر ده نرم او پوست و، نو هغه پوښتنه راڅخه وکړه چې قريشو څه وکړه؟ ما ويل د محمد صلی الله عليه وآله وسلم متابعت يې وکړ، يا دا چې دغه دين يې خوښ و، په خپله يې اختيار کړ، يا د تورې په زور تابع شوه. ده ویل، د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره نور څوک ملګري دي؟ ما ویل، هغه خلق چې اسلام یې خوښ شو او تر نورو ادیانو یې اختیار کړ. اسلام یې په خپلو عقلو سره وپېژند، سره د هدایته د الله جل جلاله چې دوی یې پوه کړ چې دوی په ضلالت او ګمراهي کې وه. یعنې الله جل جلاله دغه توفیق ورکړ چې حق او باطل یې وپېژندل. او ما ته په دغه منطقه کې بې له تا څخه بل څوک نه دی رامعلوم چې پر خپل دین دې پاته وي او که ته نن ورځ مسلمان نه شې او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم متابعت ونه کړې، ستا مځکه به د مسلمانانو د اسانو تر پښو لاندې شي او ستا کښتونه به ټول نیست او نابود شي. نو مسلمان سه چې سالم پاته سې او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دې پر خپل قوم آمر پرېږدي ستا منطقې ته به نه نه انسانان او نه اسان راځي یعنی لښکر به نه درته راځي جیفر ویل نن ورځ مهلت راکه او سبا راسه د ده څخه ولاړم او بیا د ده ورور عبد ته ورغلم عبد راته وویل یا عمر زه ګمان کوم چې ورور به مې مسلمان سي که پر پاچهي ونه بیرېدی خیر دغه ورځ تېره شوه او سبا وجیفر ته ورغلم، خو دروازهوانانو اجازه رانه کړه چې ورشم، بېرته یې ورور عبد ته ورغلم او ورته ومې ویل چې زه ستا ورور ته نه ورپرېښولم، عبد وجیفر ته وروستم، جیفر راته ویل، ما په هغه شي کې فکر وکړ چې تا ورته دعوت کړم، ستا د دعوت معنا دا شوه چې زه تر ټولو عربو ضعیفه یم، که مې ودغه سړي ته. چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وو کمی و دغه سړی ته ټول هغه شیان ورکړه چې زه مالک یم نو د د اسان دلته نه راځي مګر هو دا دې هم در معلومه وي که د د لشکر دلته راغلی داسې جنگ او مقابله به وویني چې د هغه نورو جنگو چې د کړي دي په مثل بنوي ما ویل په هر صورت زه د دې ځای څخه سبا ځم. کوم وخت چې یې زما د تلو یقین شو نو هغه عبد ورور یې د ده سره ګوښه شو او ورته ویې ویل، موږ باید د هغو کسانو څخه نه شو چې د ده، صلی الله علیه و آله وسلم، مقابله یې کړې ده او هر چا ته چې یې قاصد ورلېږلی دی هغو یې دعوت قبول کړی دی. کوم وخت چې سهار شو ماته یې نفر راولېږی او دواړو وروڼو اسلام قبول کړ او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق یې وکړ او ماته یې هلته د اسلامي احکامو په عملي کولو کې اختیار راکړ. محترمو وروڼو پاته قصه به او نور بحث به په راتلونکې دېرشمه پته کې واورئ ان شاء الله تعالی والسلام.